الله الله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم باب لم يكن النبي صلى عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا فاحش دې ته ویل شي کنه چې داغه بے حیا کیسه او دا زیاړ شعره سپک الک ویل سدي کنه دا به تکلفه کنه په ژبه باندې سیادتی وی دی کنه یو سی چې عادت دی کنه به تکلفه دی چې کیم نه کنه په ژبه باندې درې فاحشه دې ته ویل شي چې عادتي وي به تکلف دې کینده کنه په ژبه باندې درسي او متفحش دې ته ویل شي کنه چې عادتي نه وي به تکلف نه وي بلکې په تکلف سره او په زیرا قصدن کنه او دې کینده داغه به حیا کې سي دې کینده کنه او داغه خبره دې کینده کنه په ژبه باندې کو بیا لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا نو رسول مبارک کنا به حی خبر کرین کا سپک الک خبر کرین کا به تکلفا چادتی ولا متفحشا انو د سپک الک کسی کرین کا رسول مبارک به تکلف سرا چادتی نوی خو به تکلف سرا په زیرا فذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پدې شه تذکرہ وکړه شو د رسول مبارک رسول مبارک ذکر وکړ شو فقال بیا عبد الله ابن عمر سے ویل چې رسول مبارک شو لم يكن فاحشا ولا متفحشا کنا وقال عبد الله ابن عمر سے داول کہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من اخيركم یغه بهترین خلق دې تو سنا سیکتا احسنکم خلقا احسن پتو سے به اعتبار دې خیو دې عادت سره او په زنه نو سه شه او حاسن کوم رو غلا ده په زنه شه احسن کوم رو غلا ده معنا یې واده وابي قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان يهودا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا رغل يورد رسول برك فقالوا ويرت السلام عليكم كان فرين تشو فقالت حضرت فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ دے تا ور دل کہ دا سی کہ السلام علیکم کنا بیا حضرت عائشہ دے تا ور پہ جواب وشے کہ علیکم فقالت عائشہ تو علیکم دا مرگ دا حلقت تبی پہ تو سے بندے ولعنکم اللہ لعنت کا خدای پاک تبی پہ تو سے بندے وغضب اللہ علیکم غضب دو کو خدای پاک پہ تو سے بندے ولعنکم الله لعنت او کو پتوز باندې خدای پاک عذاب دو کو خدای پاک پتوز باندې دا کنا زوری وتا او کل سپک لکویلی وتا او کل حضرت عائشہ قال رسول مبارک دا فرمیل چې مهلا یا عائشہ تو دسکی پوره شو عائشہ نرمی کا کنا سما کا امر سختی دا امر سپک لکویل ما کا علیک بالرفق لازم شته د نرمی سره و ایاک والعنف بیا جبت کل شی لی دمو ده ازور فیه می دی پا حق شه ولا یستجاب لهم فیه و اجابت نشکل دی دی ازور ده مو پا حق شه گانا دی ده کراوی ازورا امو پا حق شه دی ازور نکبلی دی و ده مو ازور بیا دی پا حق شه کبلی دی خطو سختی مکا نرمی کا خطو جه کم ده کنا سپکی حالا کی کسی مکا جه کم ده کنا و بیگال حدثنا أصبغ قال أخبرنا أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابنا زیارے کرین کا ولا فاحشا نسب کا لکے وین کا ولا لعانا نجکیم لکنا زور کرین كان يقول لأحدنا عند المعتبة پریدا وزی نسکیر دا سی جی بخوره شه ولگی دا مخی بخوره بنده خط شی کنا بیا دینا دا زور نو مرد آخی دا خبره دا جی کم دا کنا دا یغی اظهار دا غصه پو وقت جی کم دا کنا دا وکرلا نرا حقیقی مانا وینو مرد و یدا مانا وا چه دیر کار وی چه ویر اغلو دیر جی کم دا کنا گیلا وی چه ویر اغلا بیا رسولم بلک دا وی چه مالا ہو سور شوی دا تا تاری بجبینو ہو و خوره دا خدا شی سنده دا سمنا خدای دا دیر عباداتو دیر المنزه توفیق ورکو خوره دا خلا شیسن دا دیده دا منا چه خدای دا دیر سجده لگه ولی توفیق ورکو خدای دا دیر منزو ده عبادت کلی توفیق ورکو دا ویلی دا سیارو کلا نمیشتو چه خدای دا دا هدایت وکو کنا دا رسولم برا کدا سی چه خدای دا دا دیر لمن توفیق ورکو کنا دا ویلی دا سیارو کلا کنا شم دا اینه دیر آقاوی چکر دا سی ویلی دیر آزور ویلی کلو کنا شم وابي قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سوا تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تطلق دې درځي چې په زهرا زهرا ویل ولا کې کنه صاحب تطل تطلق تطلق النبي صلى الله عليه وسلم په زهرا زهرا ویل ولا او رسول برکته په مخ خپل شوا انبت عليه او ور ویل شو دته کنه رسول برکته هر په ویل څنګه ور سره ملاو شو کنی په زړه دې کې وا کیسه نه وړي کنه دې له ظاهر سند او په مخې سره دی الولا نن دې خو رسول مبارک په سره دې دی الولا چې کیمدا کنه وې تکړلو کنه چې باندې پوي نشي او نه غاور سره کله کنه رسول مبارک وی الولا کړو ور سره نرمي کړو ور سره فلمن تلقى الرجل سواد چې لوړو دا سړای قالت له عائشه رضی الله تعالی عنها رسول مبارک د حضرت عائشه چې یا رسول الله ان شر الناس عند الله منزلتا بدترین د خلق پر دکی د الله پاک په اعتبار د مرتبه سره د قیامت پر ورځ باندې من هغه سکتا ترکه الناس چې پرې دې دلاره خلق خلق نه درې می د سویلې اتقاء شره دیو پر دې کنا دې دور دې د شر دې دنا یا دې پر دې زون بچ کولې دې د شر دې دنا چې دې شر نه زون بچ کوي شر نه ډارې دې ځکه خلق یې جان نه ورته دیتا ویلې کنه ځکه بعد را دیل کا خو خلک به مت نر سی مو د شر نه به ځون بچ کوي کنه تا او دا هډر د بعد مرتبه ولا د خدای پاک څنګه دا کې سم سره خو کنه باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل دا باب دا په بیان دی غفشلی خیو عادت شه والسخاء په بیان دی غ سخاوت شه کنه سخاوت وما او بیان دی هغه شی چې یکره چې آباد غنم شي چې هغه بخل لګنا بخل باد غنم شي دی بیان دی تکو سخاوت بیان دی تکو نه د خلی اخلاق بیان دی تکو وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کان نبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس ورسول برک زیوت سخی کنا په ټول خلق کنا و اجود ما یکون فی رمضان او زیوت سخی کې دل دل ما یکون چې ما مزدریاله او زیوت سخی که دل لیلا دا پر رمضان شوی رمضان میاشه دا دیر زیوت چه کم نکنه سخی و وقال ابو ذر ویلی دی کنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ لما بلغه مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابو ذر اول ابو ذر صحیبا لما بلغه مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواح پہ چورا سے دلو دے ابو ذر صحیب تا بعثت رسول مبارک مبعث مصدر میمی ده کنه سمانا سلام دی جدائی پا دی خبر شو چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبری دوائی کریه دو پا مقام کرنما شی کنه مکی مکرنمی تا دا پیغمبر رو غلا دا وی دیره چه کلا خبر شو بیا وقال ابو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم چه ورسل لذا خبر دی بعثت رسول مبارک بیا قال لأخیه دا مخش قال دی پر تکید ده کنه او یا هغه دی چې نسخه د قال په ځای باندې د کانا چې وی بیا ډېره شاده کنه چې وکانا ابو ذر او وا ابو ذر صاحب سواته چې ورسه دلته خبر د بعثت رسول مبارک و سرانګه و داسو چې قال له اخیه ویل ورا خپل تاج و نایستا چیر کو ویلا هاذ الوادی تلوټ شمل سویر شپ ترات دې غل گاړې اې د وادینا مکه مکرمه ال گاډ مراد مکه مکرمه خو خوشتي ال گاډ وکنه کشری یا کشری خیه و عادت سره کنه و کشری اخلاق سره دای چه کم ده کنه امر کو دینه حسن الخلق وابي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس وارجع الناس رسول مبارک صلا پټوله خلق شو سخیا پټوله خلق شو بہدریا پټوله خلق شو لبہدری یو مثال دیتا ذکر کوي کنه یو اول مدینه منوره شه شپه سجه کیم دا کنه غبرهټ رولو خلق به ته وډاره دلو چې یارا دشمن چې وینا بیا خلق چې کیم دا کنه لوړ لو وصل په دې یاره باندې کنه دشمن کسي کنه چې دا سیکتی کنه خلق په سیو ته چی غم شو کړه کنه چې خلق یې ونه رسول رسول مبارک به یک طرف نه فروغلو کنه شام خلق ته وایي چې ما ډاره دینه شته ته شاجه کیم دا زو سره وکړه خلق نه مخ دا واره وال چې کیم دا کنه دا یو تعالی او پښتون خدا سي چې چیغه سار ته نه کنه شار هو رسول مبارک ای چیغه سار ته وتلو کنه صاحب ټول خلق نه مخ ته چې کیم دا کنه دا یو تعالی او کنه شار سوچ مې دا کنه مخ ته دا یو تعالی او خلق کې ور وتلو دا دای پر و پسو کو باندې ته چې ما ډېر دې اتشار است مو وطنو کتلو کنه اتشار است کنه شار اخ سری کلا کلا افوا پلاو شي کنه شار ولقد فزع اهل المدینه ذات لیلت نو په تحقیق سره غبراو شو اهل مدینه منوره یو شپه د شپه نه فانطلق الناس قبل الصوت لولو خلق په طرف دی دا او زاد شتنو کا وس چې کی وګنا چې مدینه منوره خلق یې وډا راول اے په طرف باندې خلق وراو چې دې ایوانا رسول فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم مخشه طرف نه رغلو بدای باندې رسول مبارک قد سبقنا الى الصوت چې ور مقدسو خلق په ټوله خلق نه دا سپوره وره بنده دریمی کانا شا دا سپوره وره بنده دا دار چه وری ده کانا دا سپوره وره ده وری چه کنا دیر دیر پوی نا کانا شا چه دیر دیر کلو چوی کانا شا او زنا سر هند ازی چه دا زمیر ده غی او ستا ده رجی ده کانا شا دا ده گبر حق ولا وصو حال که دا ویجه ما گبر او که دی ما نره دی وکنا لقد وجدته بحرا په تحقیق سره مندلو مو دا وز د سمندر دا د ربا وز وکنا شا اې د ربا وز ونه راته غبرهر د دشمن یا تشي وز نه وکنا شا وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنقذر قال سمعت سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول ما سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن شيء قد نه دا وستل شو د رسول مرام شای چیرې یا فقال چې بیا دوی ویلی چې لا دا خو نشتا یا نه در کاو دا نه دی ویلی نو یوی شای تری کنه چې رسول مراکم کنه چیرې دا نه دی ویلی چې لا کچره مثلا و ور کول و نه هم ویل او کا نه ور کول بیا دا کلا شو کنه خلای چیرې نه دی ویلی کنه شام احاسنکم اخلاقا احاسنکم ير ولد احسنکم ير ولد وابي قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم بن سالم بن سعد قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه چې روله یو شذ رسول مبارک دا ارتاب کړو یو شذ رسول مبارک ته برده تینا په یو فټکی باندې ډېر مزه دور فټکایو کنه پښلا فټکایو رسول مبارک ته روله بلکه داغا هيا شملة منسوجة فيها حاشيتها داغا پتکای دا چه ووزلی شوی وی پدشه کناره رده دا کناره سی دا حاشیه داو یو داسی مثلا چه دا کناره خلوسی وی کنا خلوسی وی و یو داری چه دا کناره او او ده کنا غازنه جوړ کسی چه سرگان ده کو کنا دا غازنه جوړ کو کنا شام سه گلون ملون سرا پشه جوړ کو جه کم ده کنا وی او دی فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيو خسيغه فرقيلا رسول مبارك محتاجا اليها په حال کې دلې ده شي چې دای دا اظهار کړین کو چې دای محتاج دی دې پټ کی تا کنه ضرورت یې یو یا نو خو دې سمره دا خو خو کنه چې ته یې کله کا سچې وتا محتاج وی لوړ یې پټ کی بیا مندلې لیدلې نه وی کنه چې دو خفاره شي خوشوره شي چې دا ومنه کې ډېر ښه حاجیاو ته خو ورکړه کنه نو به کنه چې رسول مبارک نه دې پټکای وغوښتو کنه تو په دې څه په یاد کې بلکې به تر وړا او رسول مبارک ته د استعمال او غستلاو او بیا دا پتا ته چې رسول مبارک نه چې سکس وغوړي یا خو چې کیندا واپس کوي نه ور کوي وینه دې نه غوښتو دې څه غا غلطه کې چار وکړه کنه لا به اصحابه قال دوی ته وویل چې ما احسنت قال استشهد فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه اصحابه معلومات کو دلار ملګری دی دا ملګری معلومات قال اله ملګری یو ملګری وکاو اصلي دا غوي چې قال و چې شي کنه چې مې سیابیا دا خیدو چې قال له اصحاب وکاو ولا او یا قال له ملګری سه یو ملګری وکاو ولا چې ما احسن تشاکر دې نو کله مړه کنا حين رايت النبي صلى الله عليه وسلم احدها سواد چې ولید تو رسول عمر کې ورخه شه دې پټکی لره محتاجن الیه په حال کې دلې دې چې دا احتیاج ده روین کوي دې پټکی تا دا ته والد چې دا وه سره احتیاج ده روین کوي ته بیا کوي نه غوښتو کنه سم ثم سالته اياه بیا ته غوښتې دنه لا پټکای وقد عرفت او بتحقیق سره تو دا د شاپته د چانه لا يسالو شيئا رسول عمر کې نه سی ورته دنه تو شای ویم نه هو چه بیا که کنده کنه نکو ورده یا غسی لرا مانه اکو کنه شا پتو دیتا چه دنو چه سک سو غوڑی منه کوی خوی ناور کوی دا دستو وکرل کنه وقالا بیا دیغه سهل دیتا وبل چه که منه دا پتکی تا دا وزنه یا دیر کنه خرجو تو برکتها مو ایلا و ده برکات ده غفت کی حین علا بسحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواسی چه وغسته دلار رسول مبرک مو چه دا پتکای دی رسول مبرک دی وجود سره ولگه دل برکات نو ډک شوی برکات ایلا می والی ما کنا لعلی اکفن فیها کدا ایسی چه متکفن رو چه ورشی بده غی پتکی شه لا ایلا می والی دا برکات نو ډک پتکای ډک شوی دا کفن نو متبی بده غی سره وچه ورشی کنا دا ازمرا سره دا ورې دې دا شپې دا ګپته دا میاشت دا کولینا دا ټول یو بل ته په دې شر په دې فساد سره سره ورنږدې وي ته وایې چې دا شاف کول فتنه دو کول دې بل کول تا ونه وي اول کول وې دې تعالی ورنږدې وي کنه شاف په دې غیر شر فساد شي اول کول بیا لیا ورنږدې او بل میاشت لیا ورنږدې وي کنه دا صاف دې کې دا کنه دې نه یا تقارب الزمان سره نږدې وي چې د زمنا یو بل ته پسې شي په شر فساد شي پیره وقت بیا دا چې کې تی وی کنه شاف یوا خدا بلا چې وایون قصول علم کم کړل شي علم کنا علم کم کړل شي کنا شان وایون قصو حضور وای چې چې بخل خلق سینه تزرب حرف ويكسر الحرج ودير وشي حرج قال صحابه كرام عربي كتب وما الحرج ده حرج سيدي قال رسول الله بركة الله فرميل القتل القتل مرگینا بڑی نصری کانا شا دعوی دیر شی کانا شا اچھا جی وابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل سمع قال سمع سلام بن سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مو خدمت کرد رسول برا کلاس کولا یو روایت نه کولا روغلی دا لاس کولا روغلی اخری رسول برا خدمت کرد نه کولا سیمیاست په پوسا کدا کسر ور پیرا کوي بیا لاس کولا شول کدا کسر ور سخته ویل ور بیا نه کولا شول کنه اچھا جی فما قال لی ندی ویلی رسول مبرک مت چیرے چ افن نتا دے سو کړل ماڑا دا سی لگا دا تو چ افو کنا کی جو زیر غرا سی کنا تا زیر غرا خدم ہو بیا چرا مت دا دے زل تنگولی ول کسانو دو کڑی کنا کی یار دا سو کړل افو کنا کانه یې نه راځي چې کیم دا اسکر چاره سه امداد ور سره کا سره چې کیم دا کنه شا سیور دې چې کیم دا کنه په ګډه پرېږي وابي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال اسود سيولي تسالت عائشة رضي الله تعالى عنها مبشتنو كده حرط عائشنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في آله سرنگ ورسول مرک چکلل وی پکیر اخفل شگنا کیر دی ورسول مرک سرنگ قال سرط عائشة كان في مهنة اهله او رسول مبارک په خدمت ته اهل خپل شي کیر ته چې رولو د اهل خدمت وې کړو کنه شا ایغه سره د امداد کړو کنه په چارې لیاره شي کنه شا نو به دی فإذا حضرت الصلاة صبح دی چې د منځو وخت رولو قام الى الصلاة بیا چارې لیاره نه پر شوله کنه بیا چې ورته کې دول منځو ته کنه باب المقت من الله محبت د خدای طرفه نه کنه کلا کلا خدای پاک دیونی انسان سره چې کیندا کنه محبت وکړي یا خدای پاک چې محبت خدای پاک جبرائیل سره مربلی چې د سړي سره مو محبت تا محبت سره جبرائیل سره محبت سره شي کو د اسمان او ملائکه ته وي اسمان او ملائکه هم ځکه او مخلوقات ټول مخلوقات د سره محبت شریک باب المقت مقت سمرا باب المحبت من الله وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ وعنم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول مبرک فرمیلی دی اذا احب اللہ العبد سواحتے چه محبات شریک و خدای پاک دی یو بندہ سرکنا نادا جبرائیل آواز ورکو خدای پاک جبرائیل علیہ السلام تا یعنی دا آواز ورکو چه ان اللہ یحب فلانا اللہ پاک محبات لری دی پلن کی سرا بیا فحبب ہو تاجی کم لکنا فاحبب ہو تا چې کوم د محبت شریکه یې د سره تا دې د سره چې کوم د کنه محبت شریکه یا فاحبه کنه دا نو سار غلی ده فیحبه جبرائیل به محبت شریکه یې د سره جبرائیل علیه السلام فیران جبرائیل فی اهل السماء فی اهل السماء بیا ووز و اعلان کو جبرائیل سلام په اند دې غیث مورې شي چې ان الله یحب فلانا الله پاک محبت لري د بلن کی سره فاحبه خلقته سره محبت شریکه یې د سره کنه فیحبه اهل السماء به محبت شي د کوی سره چې کینده کنه اهل اسمان کنه ثم يوضع له القبول في الارض دنا ورس بیا وچول شي کښې ول شي د پرا قبول پدې مزکه شا پدې مزکه کومه په اهل دې مزکه شا کنه شا اهل مزکه څنګه دای مقبول شي کنه ویغه څنګه دای قبیل شي کنه شا ویغه محبت سره پیدا شي باب الحب في الله حتی که چه دای محبات کو ده بل سری سره حتی که چه دای محبات سری کو ده بل سری سره کنه ده نه انسانونه سره چه محبات سری کو خوی بل انسان سره محبات کو خوی پسل ولی ده وجنه نا ده دولت ده وجنه نا ده رشتری تیب ده وجنه نا لا يحبه الا لله محبت نه کوي د سره مگر خالص د خدای لپاره محبت کوي سره کنه ویری کنه سی پری چه ده بل انسان سره ده خالص ده خدای ده پر محبت نوی شری کڑه کنه یانا وی ده ایمان خوان نمی مکانه شا نو بیر و حتی یقضف فی النار و حتی تر حتی که چه تریل و غردول ده پیار چه احب الیه ده زیوت محبوبی ده من ایدینا ان یرجع الی الكفر چه ده بیا واپس بطرف ده کفر کفر تا واپس ولا دا ویډیر صاحب په باندې لګي یې ته تر یل دا لمر زیر نه ورکوي لکه کفر ته واپس ولا چې سمره زیر ورکوي بعد ان انقذه الله ورسي دنه چې فسکر د الله خدای په کې دغه کفر نه وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وحتى کې چې خدای او رسول له خدای په زیات محبوب دته د خیر نه کړه دا نه یاره د ایمان خان نمی مې تر څه پرې چې د خدای او د خدای رسول سره د زیات محبت نه وي په دې نه راشه نه یو دا باب دا بیان دې کول دې الله پاک لوی شي یا الله پاک فرمایي چې یا ایه الذین آمنو او مسلمان لا یسخر قوم من قومنا پرچم دنه کو یو کوم په بل کوم پیر کنا نه خول دنه کو پرچم دنه کو یو کوم په بل کوم پیر تمسخر او سخریا دا دې ته ورچ کنه چې تحقیر توهین تذلیل کدا انسی چې دا خلق په تونه بهتار وی کنه او ته بدای پر نه خول کې او نو بیا ده ته بدای پر نه خول کې حسب علی دانی رحم الله یو کی سالی کلی دوی چې یو سړی و پیدا یوا پیدا یوا بیا چې کیم دا کنه دا لو په یار باندې چې کیم دا کنه په یو جماعت باندې وراولو ټلای نو ستو خلک اټول لاسی چې پیزه پرې وکنه واره دی زتا جه کیم دا کنا غاب سپڑی رتا کولی نخولی پیرک بیار کنا لاز دو وقوفو جه کیم دا چیوی سی یار اللہ ملکی دا پیدا بازاری دا سی چوڑے وقت جراب دی زون نا پریک لگو سی کنا شا دا ملکی جه بازاری دا سی بار حال جه کیم دا ننسا بخوی دنیو دا اول لکنا شا جه تو سنات طریقه بنی عمال که کنا بیانا خول در پیرکو کنا شا بیار دی و جنتوی جه کدا ہو لکی دا سنات طریقه بازاری دی شی کنا تا سنات طریقه بس پریر دی اپیزا دی زن نا پسی پریکی کنا شایدی دی وجه نا کنا حالانکه نخول لایک خدای دی کنا شا جی بدای پر نخول وشی کنا شا داس چی کم دا کنا خدای پاک فرمای چی عسا ایکونو خیرا منهم کدای چی چی دا خلق سنا چی دا سیکا پچا پر نخول شی داوی بهتر منهم اده خلق نا چی دا سیک نخول پر کو کنا او بیا یه چی ورا نساء سنگه لا يكثر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء عسى ان يكون خيرا منهن كان دا دار ولدي بسر کته نه را احکام چې ذکر کیږي کنه سړی ایسا غا سړی مذکر ولا صيغه ذکر کو مانس زون ته نه ذکر کوي کا خیال مې کنه معنی زون ته ذکر نه کوه مؤنث دی کنه هغه تبان په هغه سره شي ور داخل یقیم الصلاه و اتو الزکات مذکر سی غیر ذکر کړی دی سره سی غیر زون ته ذکر کړی کتا نشتا کنه شا دا وی چې کته دی سزه زون ته چې کیندا کنه تخصیص به ذکر وکړو سزه زون ته ذکر کړل یو هدی ده غا احتمام ته سره وکړه دا تمسخر سره کنه دینه د زون بچ کوله احتمام ته سره وکړه چې دینه زون بچ کول ډیر سخت نهی کړی د رسول مبارک ادینا چې او خوندي سړای مما د اغه هوا او د اغه تیزه او د پس کنه چا وځي د اغه نفسه د خلق نه دا د خلق د نفسه نه چې د کیم بودینا وځي هوا ګونه وځي او خندو ما کی په دې پیره کنه رسول مبارک ادینا نهی کړی ځکه چې په دې سره ټول سره مشترک کی کنه صاحب په دې سره ټول سره مشترک کی خو ته کې په پټا دی ته کې په جواب راځي کنه ایده وجنا پا داس ساین چه ایچه مشترک بیه طوله پر ما خیوه پی بیر سرانگه خندو که کانا شا نو بیده اچھا جی وقالا بلا دا که سانا سولو برا کریه دو چه یو خدا سده رته رته ماوائه کانا شا رته رته ماوائه چه ایسی ده ایز غنده چه کیم دا کانا دیره ویه لکا ایس زون ایس کانا وارو تا وخستم سی ویه کانا شا لاسی ویه او بیا چې لګا کېږي بیا غیث په غیث سره پرېت وي کنه وقال ورسول برک دا ویل چې به ما یضرب احدکم امراته په کوم سبب سره دمر سلاسل وایو کازه تو سے صدا خپل ضرب الفحل پشان دیواله دیغه نریش لکا نری دی سری چا تم کوای نه تلواله تا وکړه وایې کنه دا صاحب صحواله نه کنه یادو کنه ثم جنا ورسي لعله كده چې دا غړ یو ان کو بیا غیر په غیر سم نه دې سره کنه په دې سر می زارا کنه تا چې ورته دې والا کې کیندا کنه تا وې چې کیندا کنه بیا ور سره سمله وقال سوري ووهيب وابو معاويه عن شام جلد العبد ايه پر روایت جلد العبد لو غلدا وقال بما يضرب احدكم امراته جلد العبد پشان به وره به هغه مری لکه مری چې کنه چې وای کنه سا په دورا باندې دا سزا چې کیند د مری باندې وای کنه سا اسمر اته والی استاهو به دمر سخت سخت والیان است کنه وابي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن رسول مبارک په مناسبه خبره وکړه لکه نه دیت په ورځ باندې او مناسه د ستری په ورځ باندې رسول مبارک دا خبره وکړه ورځ د ستری دوا میاز د ذل حجه وا شاه د مکه مکرمه وکړه شاه رسول مبارک وفن جاتو درونا تو صفات سعی یوم الحالا کدا کیم اورز قالو دیو تو انشاء الله ورسوله اعلم قال رسول مبارک تو فرمو چې فإن هذا يوم حرام دا اورز محترم اورز دو استری اورز دو اتدرون ای بلد هذا قال الله قال الله ورسوله عالم قال بلد حرام شار کې دا محترم شار دا قال اتدرون ای شار هذا قال الله ورسوله عالم قال شهر حرام میاشت محترم میاشت کنا ذل حجه میاشت بیا ذل حجه په میاشت دا هو چې کیم نه کنه په اشهر حرم شه دو په دې چې خو وینه تر اول جنگ کړو نه دی راو کرو دی یو بل چې کیندا مکه شهر دا مکه شهر چې وینه تعالی ول جنگینا راو دی ا بل د ستری ورځ دا محترمه ورځ ده کنه دا محترمه ورځ قال رسول برکته او فرمیل چې فین الله حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم الله پاک حرام ګرځولې په توز باندې چې کیندا کنه ویره به اول له تو سه موله او خپل له تو سه عزت تر اول له تو سه په خپل مرشدات کې حرام ګرځولې سوچ میں دا کنا دا عزتی نا مسئلہ ترا وی دا انہیں نخول کنا نخول شا خو عزت تلا ولوی کنا شا بابا یونحان سباب واللعن آغا چه نحی کل من کولا کلشی دی غشینا چه آتا شای دا چه دا آغا بعد رد ویل دی و زوره کرل دی لعنات کرل دی کنا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان منصور قال سمعت ابو وائل يحدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویلی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق بعد رد ویل مسلمان ته دا ګناه چر دو وقتاله کفر نو ول مسلمان دا کفر دا کفر سمانا کا حلول یې غړې خو بیا هو کفر دا کنه او کا حلول یې غړې دا بیا په زجر باندې ورحم الله تابعه غندور عن شعبه نه ولی یو سړی بل سړی لره په فسق سره او نه ولی یو سړی بل سړی لره په کفر سره الا ارتدت علیه مگر دا کلمه او پس کېږي په دې غیب شتین کې باندې علم یکون صاحبه کذالک کجره نه یا بل ملګرا ده دانګو د بل ته چې چې او کافر یا ته کافر یا نعوذ بالله کنه دا دې ته وې کچره مثلا د بل ملګرا کافر یو ټیک تو کافر نه د بل ملګرا دا کلمه په سټ په تور او پس کېږي کنه یاد وکړه چې او فسقا کنا کا جره دای فسق کی خو ټیک نو کا فسق نه دا کلمه په سټ په توبه نه رو پس کېږي کنا شا یاد وکړه چې او کافر کړای کافر خو ټیک نو کا کافر نه دا کلمه په سټ په توبه نه رو پس کېږي سرانګه په سټ په توبه نه رو پس کېږي که حلول یې غړې دا ویل ته خو بیا خو ټیک تو حرامه چرته حلول وغړې په کافر کېږي کنا شا او که حلول نه غړې یا په سجر باندې ورحم الله یا دا معنا چې و بار یې په توبه نه رو پس کېږي عذاب واسه زه سدو کنا آپ تو بندر واپس کیش وابي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبه ورسول الله چې ویل په اخره هغه ناراضګي سه ما له طالب جبینه دوه مطلبینه دي مخ ته کیم سړی چې قسم وکړو په یاد ملت باندې داسې ملت چې غیر د ملت اسلام نه وي غیر د ملت اسلام نه وي به ولې قسم وکړل کو یو سړی دا ول نعوذ بالله کنه چې کچره مثلا مو دا چار وکړه زید ویل چې کچره مو دا چار وکړه زدا بیا يهودي و ویني یا کومه دا چار وکړه زید ویل چې زدا بیا نصراني و یا که مو دا چار وکلا سید ویل چې زه به مجوسی و کنه شه وینه دا قسم وکړه علی ملت غیر الاسلام کنه په دې باندې قسم وکړلو فهو کما قال دا اذا سلک سرنګ چې دا ویل کنه چار یې وکړه کنه او دا چار یې کا وکړه کنه دا يهودي شو یا نصراني شو یا مجوسی شو کنه نو به دې بهر حالا کچره اراده یې دې دې که اراده یې دې که چې زدا يهودي و زدا بیا نصرانی و زدا بیا مجوسی و بیا را دا ده کفر دا خو کفر دا بیا خدا کا فیر شو کانا شا او که را دا نو ده ده خلی مسئله ده چاره نا زور منه کری پده بوده چه کلا چار مو اکلا نعوذ بالله ویل چه زدا بیا یهودی و ده چاره نا خلی زون کو منه کری را دا نوی ده ده ده بیا ده بوجه سر کفر که دینا خو صاح گنانگور ده کانا شا خدا کفام دانا کانا شا کفران پلازه بیدی کانا اچھا جی وليس على ابن آدم نظر في ما لا يملك نشت په ابن آدم باندې نظر تیرا کول په هغه شي چې دا ملک نوي لکه مثلا مو دا اول کنه شا چې تو یو کېر ده کنه شا مو ول چې مو دا نظر منل دا چې دا ذکر وز صدقه کوم کنه شا بیا دې زه ملک نه بیا څرنګه دې نظر باندې کنه شا چې ملک په دې کیم شي نظر خو پیسې منل شي چې ملک نه دې کیم شي بیا پیسې نظر څرنګه باندې ولا نظر فيما لا يملك ابن آدم كان وليس على ابن آدم نظر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا كين سري جمعت کو نفس خپل سشي سره بدن يوش عذب به يوم القيامه عذاب ورکول شي بده قتل نفس سره قیامت په ورځ باندې او کما مثلا پټی پک ته زون وشتراوی قیامت پر زونه چاک پټ په دې سپک باندې زون مړاوی کنه کا په خنجر دې زون واره چاک پټ په دې خنجر باندې کا زهر دې سره چاک پټ په زهر چې په دې باندې زون چې کیندا کنه مړاوی ومن لعن مؤمنا کین سره چې لعنت از مکوله وی کړه په مؤمن باندې فهو کقتله دا داسې له کمړه ول دې غو مؤمنا ځکه چې خو دې وجنا عذاب دا و دې لعنت دې وجنا عذاب دا قتل یا حرام دا لعنت یا حرام دا ومن قذف مؤمنا بكفر او چا چې ویشتلو مؤمن په کفر سره فهو كقتله دا داسې لکه مړه ول دغه مؤمن ځکه چې قتل یا حرام ده او کفر ته ولا حرام نه کنه شا دا به حرمت شي چې کیمنه د تشبیه سره ور کوي وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا رجلا دا بدل دا سليمان ابن سرد نه کنه دې نه بدل دا جو سليمان ابن سرد ته کو دا یو سړی و د اصحاب رسول مبارک نه قال اي سليمان ابن سرد ویلی دی استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد را دویر سره وکل دوی سړی پنځکی د رسول مبارک فغلب احدهما وتبغصاش یو قاس په دې دوی شه بلتا فشتد غضبه سخت شو غصه ده ده سخت پا غصه شو ده یو حتی انتفح وجهه حتی که چه ویتا او پڑ سدلو مخ ده ده و تغیر و ویتا بدل شو مخ ده ده کانا رنگی ویتا بدل شو رسول برک کو پوشو چه بیان ده زی غصه شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارك فرمير صحابه کرام تا اني لا اعلم كلمه متملمه يودا في كلمه لو قال هذا غسرک سړی کچره تیر کو یغه کریمه لرا لذهب عنه لوړه شی زنا الذي اغه غصه یجدو چې دای کیما میمی کیما غصه کنا دا غصه زنا لوړه یو کاغه کلمه تیر کړلا قال ویلی دی یغه سليمان ابن سرد یفنطلق الیه الرجل زیرا ولید غصنوک سړی په طرف باندې یو بل سړی فاخبره خبر یې ورکړ دته به قول نبی صلی الله علیه وسلم په خبره د رسول مبارک باندې چې رسول مبارک ویلي دي چې مو ته ولا سه کلمه مریمه ده چې کتره کو دا غصه خپل خاتم شي وقال وذلك اول چې تعوذ بالله من الشیطان فنا ولا بخدای په سره د شیطان رجیم نه فنا وذ بالله ترک فقال ای غسلوک سری وته وینا چې اتورا بی باسن اتورا ایتا خیال کے باسن بی چه سپا گل تیب دا پا مو پیرے امجنون دارا ایتا چه کم دارا وانا ایزا من نبر دریما نیکرم کنا دا پا یور واسه دینی چه دا دا غصه دیو جنا وبر کنا دا دا غصه دیو جنا چه نزد سپا گلیا سلے وانا یا ویشو کنا چه تا وزو بلیر بندی تنوی ویلی کنا هو بهر حال چې کیم ده کنه دا سړی چې وزنه خلک وی چې دا منافق او وزنه وی چې نه منافق نه و چې کیم ده کنه دا او دیوان مسلمان او کنه دا سده هتی و ده سړی و کنه جاهل و کنه شه و به قال حدثنا مسعود قال حدثنا بشر بن فضل عن حميد قال قال انس حدثني عباد بن ثابت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليله القدر رسول الله برکه روته له کېر نه دې پر روته له خبرو خلق ده په ليله القدر سره کنه لیلت القدر شپا بیتا ملیمه وچه دا دا پلونکی شپا دو مزی نبوی تا رو وطن و خال کتا ور وشالا چه لیلت القدر پا پلونکی شپا بندوی فطلع رجلان من المسلمین بیا چه کم دا کنا سرا شاخ وی دوا سری دا مسلمون پا مسجد نبوی شکنا آدی سرا پا غصاری کنا سرا جگانا سرا شریک کریوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکو فرمی الجا خرج نو کوم علیه وسلم دې دې پر له اخبرکم چې دوست خبر در کو بلې رسول قدر باندې دې دې پر وسلم خو فضلاح فلان و فلان سر شاخ و فلن کای و فلن کای و این حرف ادخ پا چه کندر نپیر تک لشسمان ام نبی رش دا دی دی دی غسپک گیره دی دا سر و چه منا دی دا ترکدر شپا ویرا شپا کنا شم و خیر رای دا بدش خیر و چوی کنا بده ویرا ولی چه کدای سی خیر وی اخر دا دا چه که معاینه شپا می تا وشالی و خواغا یو معاینه شپا کوشش می اکران ایرا طول رمضان دا غاز دینا تیر و ایز چه پتا شوا سرائی بلی طول رمضان سے کوشش کو چه کن لکا دانان شپا وی کن لکا دانان شپا وی بیدا طول شپی دا بی دا غاز دینا تیرش و عسا ایکون خیر لکم و که دائی شی چه دا غا پر تکولی سلی کنا دا بہتاری ہے تو سے دے پرا وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور دا معرور دا حدیث نقل کی دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا معرور ویلی دی اذا معرور ویلی دی سوچ کیا چرایت علیہ بردن ولید لمو پر ابو ذر صاحب نے یو پٹکائی وعلى غلامه بردن او ته په غلام باندې ما یو پټکای ولید لو چې دا خپل سره مله پټکای په سارو غلام ته یا غا قسم پټکای ور کړه وکنه غلام یا غا قسم پټکای وسر بیا مارور یو چې مو ته ویلا چې خو یو د خپل پټکای دا یو د غلام نه پټکای او خسته ودارې غا جوړا به جوړا به دې برابر کړی و کنه د ته دې سره چې د ازبل خندنې کپڑا کتلی و هغه دې ته چې کیم دا کنه ور کړی و هغه کې متی پټکای دې ته ور کړه کنه بیا دا کیسه تا کړی دا چې دا خو دې غلام ته مو بادر دویل کړی وی کنه بادر دویل مې کړی وی د رسول مبارک ډیر په غوسه او بیا اخري رسول مبارک کو فرمایل چې خپل ته سفر غلامونه ته اور کړی خپل ته سو غلې غلامونه دا غاور وغلې زکه دا مو غلام دا رسول مبارک د خبره دی واجنه چې زکیم پټکای استعمال ما هغه قسم پټکای مې د تا ور کړه دا کنه هغه دا چې کیم نه کنه وغندي و استعمالوي فنلت منها بیا زه ګاډ وړ وزغدل چې کیم ده بده میر پسې فنلت منها کنا زبر ورسېدل هغه چې کیم ده کنا آی بیان اوله ته چې کیم ده کنا مین هاي دې میر نه کنا مله ګاډ وړې په میر پسې ولاګل فذكرني الى النبي صلى الله عليه وسلم بیا دې غه غلام ذکر پر مولا رسول مبارک تا کنا چې متفیداز بادرت ویلو کل په میر پسې مې ولاګل کنا ومن جعل الله اخاه تحت يديه عاشق چې وګرځي خدای پاک یو مسلمان ورېر د لوندې د روسې د باندې غلام یو فليطعمه فروق ته ورکوي د غلام ته مما دیغه نه یا کولو چې هغه مولا کې مشي خوري ولی یلبس مما یلبس ورغن یا ته دیغه نه چې مولا کې مشي وغندي ولا يكلف من الامر او تکلیف نه ورکوي د ته دیغه مزرین ما هغه یغلبه چې هغه غریب په دمو دی او مخه نه لري فین کلفهما یغلبه کجر تکلیف یې ورکړ د پیغه مزری باندې چا غلبه یې پر غلام باندې فلیعینه علیه د مولا به امداد کړي د سره په عمل باندې کنه وسره نه ور پیر دی کنه دا رسول برکت ته وی چې ولی البس و مما یلبس ذکر دا غازون ونه پټکای مې د تایر کړه دا بابا یجوز من ذکر الناس نحو قولهم الطويل والقصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل باب ما يجوز دا باب دا په بیان دی ایغه چې کیم دا کنه صفته سه چې دیغه ذکر کول راووي تو بیره کنه باب ما يجوز من ذکر الناس دا باب دا بیان دی ایغه چې راووي من ذکر الناس د ذکر کول دا اوصاف د خلق نه چې دا اوصاف د خلق څه دي کنه دا ذکر کوي څنګه اوصاف لکه دا کول دی چې فلان کای خو ویژ دا والقصير يبلون كايران دا كايدا فی مقدم المسجد چې په مخ شه حساب یې مت شي شي او مسجد نبوي په مخ شه حساب یې وسته وا کنه یې دا ورچ شو په باندې دلو چې دا داسې چې کیندا کنه سره نه تل او داسې چې کیندا کنه د مخ ته چې کیندا کنه لون دې کړل لو سینا دا کین مخ په دې ورغلی په شو باندې دا غار مخ ورلا ویری شو رسول برکانه په دې ستا باندې سملست ثم قام الى خشبه دنا ور سي ورچ شو بدرا دي غسټ جاي شي او په مخ شي صد جمعت شي ووضع يده على اوكشش لو سفر عليها بد غسټ باندې کنه لو سي پکشه شو په باندې پوس مخ شو او بل قوم يومئذين او بده مقتديون شو بده خار کې چې بده ورځ باندې ابو بکر صدیق صاحب او عمر صاحب او خو اله داس نشول به ته ویلا چې رسول برک ته ویلی او چې ته هو بده ورکه سلام ولا ولا رسول برک نه فهاباه ان يكلماه بیا وډره د الله دعا سره د رسول مبارک نه پدې شي چې خبره ورو کو دی رسول مبارک دا کله به خبره کړل باندې زنه ډارېدل وخرج فرعون الناس هو تل اغبيلوان دي له خلق چې کیم بیلوان لای خلق کو کنه جماعت نه بدګره کته سلام بڑاولو لول کرو برینه دي خلق کنه اغبيلوان دي له خلق جماعت نه وتل فقالوا بیا اغبيلوان دی اول قصرت الصلاه ترميز کام شو سرور رکا دا خو شکر دا ادوا رکا دا شو دا خو جی کم دا کنا شا قصرت سرات لان تو شلمیز و فی القوم رجلون پا دی خلق شیو سرائیو قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوه ظل یدین و رسول مرک چه بلوی دلار ظل یدین دینه دا پتی چکی بلی دا حدیث رو ولا دایتا کنا ظل یدین فقالا دا ظل یدین ورچک شو یا نبیون این داخل لشکری غنده سرائیوی کنا شا و بیره کنا ورچک او بکر صدیق صاحب خوڑا رضوی غنده شو کی سا ورکلی هر عمر صاحب دا رجوع ته نشو کې څه ورکړي دا ځونی هدا یو جنازه نه صحیح څه ته ورغ لګا نه دا یې ورچک فقال بیا دې ځلې د نیو ته چې یا نبی الله انا سید عن قصرت آیا ویر دې شول د دوارا کده کلام کو شو درمیزم فقال رسول برکت او فرمیل لم انس ولم تکثر نمی ویر دا و نلال کرا شوال المیز قال ازل یدین یدین چه بل نسیت یا رسول اللہ بلکه ویر کرده دا دا یو روان شردی می چه نا بیا یوادو یا دی ویر دا یا لان شوا دا چه کم دا کنا او دا دی دارو دا چه نا ویر دا دا کنا چه لان شوا نوی بیا دی ویر دا بار حال دا کسی می سوش ہے نیرا مقتدیون نا پشتنا وکر جا ازل یدین چه سوی ایدا دا غاستو ہے چه بیا دا غاستو طول وزا جدل کنا شام باب الغیبت دا باب دا په بیان د غیبت دا باب دا په بیان د غیبت دا غیبت سره کنه مختلف تعریفین رو ولی دی خاصلی لندکای مختصر جمع تعریف دا دا کنه شا چه ذکر العیب علا ظهر الغیب ذکر العیب علا ظهر الغیب کنا ذکر کول ده عیب چه چه عیب ذکر کوه علا ظهر الغیب فورس کیا ده ده چه عیب ذکر کوه اذا پا غیب بنده عیب پا غیب بنده کنا چه چه عیب ذکر کوه خو اذا پا غیب بنده کنا چه ده حضیر نوی دارا لیس اذا تصویر سی غیبات ویل سی کنا اگر کہتے پا مخشکرائی تیا بیا ستاره چې کیم ده چې سرانګه په شو خیه ده کنه په شو خطای شي بیا ریخ کنه شب ریخ په شو خطای شي کنه دا ستاره چې زوم نه خلاص کو دا غوي شي کنه دا ستاره خالص نه کمر ورېر دا ده چې مسلمان په ټول سره وی نه دی کنه او چې ستاره دا غوي چې دا ستاره کمر او ته په لګیا ریخ په شو خیه ده کنه دا پښنه نه کې کنه شا یا ده خالص دا په سالل کمر ورېر دی دی هغه غشه خره کنه شا نمړ ورېرا کبیره گنا وو خو اینا ظلمت کول مشکل نوی کنا شا اما حالا حد که دا غیو دا فکانا لا یستطر من بولی یو دا که زون وینا پتا ولو زون وینا سنبولا ولو دی باولی اخفلنا و اما حالا حد که دا بلیو دا فکانا یمشی بین نمیمت و دا که وڑل وڑل وکل تیغ چه غل خوری بنده دا چه غل خوری ورس یدینی ثم دا بیاسی بین دن ورس یرو رسول مرک بیاسی بین دن بین پیغیوال اشتا تون دا بنده خجیر لاشتا ما لم یبسا تر سه پرې چې دا دوی لشتي کوي وچه نه وي دا د خدای نه سوال کړو و ادا دا و وسه پر خدای قبول کړی وي و دا قبل اوله من دا دا وشالي و چې دمر وخت پر قبول لا و هغه وخت ان علما دا و چې دا لاس چې سه پر وچه نه وي یا نه آزاد نه پر دا کړو چې کله وچه شي باس نه را اې دې جره ته تو سفرش کبیرو په دینه نه راځي تای دا نه دا قبول کنه خو روایت چونکه امام بخاری سے پشرط بندے صحیح دانا کنا ذکا روایت یا نظر ولا روایت یا دینا میمه ولا رولا دا کنا شا خو بده غیر ده غیر وی قبره چستونو نے ویو روایت سے جی کیمرا کنار دینی چه دیو کس غیبات کرلو غیبات کے وجہ نظر سزورتا ملاو شو باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار خیر دور الانصار بنو نجار دور سے حدیث شریف شدید بهترین پیغه کرانه د انصار شه پیغه کره او پیغه قبایل د انصار شه دا د بنو نجار قبیله دو د ټول انصار په دې قبیله شه بهترینه قبیله چې دو دا بنو نجار قبیله دو دا خو غیبت خو نشته په دې څخه غیبت کی څه تاسو کلا کلا داسي هو چې یو سړي په بل چا چې فضیلت بیان لري کنه اهل فساد چه وی کنه ده اغه غیبات کرلا وریبه و اهل ده اغه تحمت چه وی کنه ده تحمت اهل وی کنه ده ده پر چه ده خالق زنین ازنه باچ کو ده ده پر وشای و ذکر کوه و غیبات که که ده خالق زنین ازنه باچ کو کنه دار اولی وابی قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال سمعت ابن المنكدر سمع عورت ابن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم اخبرته خرد شيخ خبر ورکړه هو دې اور واسه پدې کې تا باندې چې استاذنا رجلون علی النبي صلی الله علیه وسلم جزات او طلب یلو یو سړي رسول مبارک باندې فقال رسول مبارک فرمایل چې اذن له اجازت ورکې د تبعس اخل عشیرت دا سی ویلې دي یا بیس ابن العشیرت کنا دا نه دا اهل دې هغه فساد کنا زکا دا کیسه رسول مبارک پسې وکړه لکه نه بده پسې دا غیبت نه ده او دا راوړي ان شر الناس بدترین ده خلق من آغا سکتی ترکه الناسو دا سیولی دی او یا دا سیولی چه ودعه الناسو چه پریدی دلار خلق اتقاء فحشهی ده وجه ده دور ده غیر گاڑه والی خبره ده دنا ده وجه ده دور ده بحیه خبره ده دنا زهو بحیه خبره نکه چه تا مخو مخا کنا چه بیا ده دور متا خلق نردمی چه کم ده کنا مخو مخو چه کم ده کنا خدا پسته ده دو کن و بارها آل فساد و آل ریبات اوی ادغه غیبات دا راونه چې د خلق په منه خبر شي باب النمیمه من الكبائر نمیمه چې دو دال کبائر نه دو نمیمه چې غول خوري ته ویل شي کنه چې غول خوري یو کسې چې غول خوري دو یو غیبات غیبات د یو سړی بدی بیانول خو په داسې حالات کې چې دا غیب وي حاضر نه وي کنه شه نو بیا دې په داسې حالات کې چې دا غیب وي حاضر نه وي نیرا ککس تا دی فساد دیوی ککس دی فساد دی نوی کنا خو چه ده بدی بیانوی پا داس حالات سی چه دای غیب ونا مما دیتا ویلشی چه چا بدی بیانول پا قصد افساد بنده چه فساد رو شی کنا نیرا کدای حضیر بی که غیب بی کنا شا بیا دی وجه دینا میمیو دی غیبت پر ما شه نسبت دی عموم خصوص منو وجه دا دری مده غوڑی کنا یو مده دی اعتماد وی مده دی افتراک کچره دی چا بدی بیانوی ادا په حضور شه ادا په حضور شه نه چا باندې بیان کړه دا حاضر نه او باندې بیان وي خو په کله د افساد باندې چې دا سره خراب شي کنه بیا دې ته نمیما ویلا شي غیبت نشي وته ویلا وکا چا باندې بیان وي د غیبت په حالت شه خو قصد د افساد نه کړه اته باندې بیان وي د غیبت په حالت دا بیا غیبت تا او نمیما نه ٹھیک شوا او کچره مثلا د چا بدی بیانوي اده د غیبوبت په حالت کې په قصد افساد اده د غیبوبت په حالت کې په قصد افساد اده عیبینا بیانوي کنه بیا دې ته نه میماول شي او اده ته سویل شي غیبت یا ویل شي غیبت صدا ضروري دي چې اچا غي بچا په څه غیره او حاضر نه وي او په نمیمه کې دا ضروري دو چې د چا بدی بیان دی دا قصد د افساد وی ته کړی کنه چې دې سره رټ شي کنه چې د افساد قصد وی ته کړی باب النمیمه من الكبائر وابي قال حدثنا ابن السلام قال اخبرنا عبيدة بن حميد ابو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيتان المدينه اروت رسول الله بزنا بغير مدينه منورنا فجعل کسرتن فی قبر هذا و کسرتن فی قبر هذا یوا ټکړه په قبر دې دیو باندې لا کړه بل ټکړه په قبر دې دیو فقال رسول الله برکو فرم لعله کدای شي چې شان دا یو خفف عنهما ما لم ما لم طیبسا یا ییبسا تر څه پرې چې وچه نیوی دا برا چې کینه کدای شي چې دینه په عذاب شاله فولارو شي با ما یکره من النمیمت او مسائم داغه مبارک یادو مسائم برمی من ډیر وړین کله وړین کله د چغل خورای باندې کنه ویلې کنه دا یو کفر سو کنه نظر ابن حارث کس شی وکنه ای مبارک سوره نون دا کس کیم یو سره ته پیغه شدار دی می کنه شان نون والقلم وما يسرون ما انت بنعمت ربك بمجنون انك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون ويكم الوقتون بعض بیانول دی چې وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان المنصور عن ابراهيم عن امام قال كنا مع حذيفه امام سے وی چوی میں سرد حذیفہ سے فقیل له بیا ورته حذیفہ سے ابتا چین رجلا يرفع الحديث الى عثمان يسرائيلا ورير وري خبر عثمان تا کنا عثمان تا خبر وري کنا فقال له حذيفه حذيفه صاحب توجه مارذلي رسول الله برکنا يقول جويليه چه لا يدخل الجنة قطعتنا نوی شویر دخیل جنت تا چغل خورا بس دیگه جوړی خیر ده الیات کاله وړه څه جوړی ته دا ده